بسم الله الرحمن الرحيم باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منن دا کتاب الحج شروع دی په دې کې باب نمبر یو سل درې دېرش، ایک سو تینتیس، او حدیث نمبر ستره سو تریالیس دې باب کې دا روایت مخکم تیر شوی وو چې آیا د عذر د وجې نه یو سړی په مینا کې که غش په تیر نه کی نو آیا د عذر د وجه نه هغه مکه کې پاتې کېدی شي نو امام بخاری وی او ځکه دی کې په ایام تشریق کې یعنی 11 12 13 دا چې کوم تاریخونه دي نو په دې ایام تشریق کې شپه په منا کې تیرول عند الجمهور دا واجب دي او د امام ابو حنیفه رحمه الله داغه په نسبانه هغه سنت دي جمهور هغه دا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چونکی هغه په حاجیانو باندې وبس کلی هغه ته د سقای ذمہ داری حواله وا یا کم چې د وخانو سرهون کیو نو اغیله د اجازت ورکړیو چې تاسو د مینا نه بهر د خپل خان دا تاسو په هغه ځای کې ایثار کوي او صرف د جمراتو د اشتو د پاره راځي نو صرف اغیله استثناء ور کړی وي ان رعات الابل کم چې هغه د وخانو شپونکیو اغیله اجازه ور کړیو نو اغي دا وی چې دا استثناء کچرته دا عمل سنت یا مستحب وي نو بیا د استثناړو له څه معنا نه وه خه استثناء د هغه سیز نه راځي چې د هغې کول هغه ضروري وي او هغه لازم وي لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله احناف هغه داوي چې اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چی اجازت ورکړیو حضرت عباس لا او یا رعات الابل لا نو د صحابه کرامو طریقه دا وا چې هغه به په ترک د مستحب کې په ترک د سنت کې به هم هغه د الله د پیغمبر نه اجازه طلب کوو نن په دې دور کې حاجیانو ته اسانه پدې ده او واقعي د امام ابو حنیفه رحمه الله غ قول دا داغي د پاره مفید دی ځکه په دې کې اسانتیا ده او اوس خو زه خیر ډیره توصیه وشوه په د په دې ټولو مشاعرو کې په مینا کې مزدلفه کې عرفات کې تر دې چې په حرم کې مشوا ورنه مخکې به عام طور باندې په مینا کې د ازدحام د وجې نه ډیر زیات مرګ به کېده د 2005 او د غې نه مخکې د 2006 نه مخکې نو اوس خو کافی توسیع وشو او کافی پای کې سوچتا په جمراتو کې پولونه هغه جوړ شو نو اوس پکې هغه سي هغه مرګ هغه نکیږي ورنه یو کالی په مینا کې دلته خیمه وسوځې دي نو کم حاجیان چې دا غي بیا غری هایش هغه ختم شو نئی بدل ته مکی ته راتل مکه کې بشپه تیروله او صرف د جمراتو د اشتو د پاره باغی بل ورځ هغه بیا راتلل مینا ته هل یبیتو اصحاب السقایه او غیرهم یا د اصحاب السقایې نه علاوه چې نور کم داسې د عذر والا خلق دي نو آیا غي شپه تیرول شي په مکه کې چې غي د د شپې د پاره مکی ته راځي لیالی یمنن د مینا په د شپو کې کم چې د یوم النحر نه بعد دي ایام تشریق دي نو امام بخاری په حل سره مقصد دا دی چې په دې کې هغه اختلاف ته اشاره کوي چې په دې کې د بازي ائمه قول د وجوب دی او د بازي ائمه قول هغه د سنت دی حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلی الله علیه وسلم دا روایت مخکې تیر شوی هم او دا رستو را روانم دی دا 1745 کې دا هم دغه روایت ته د ابن عمر نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس له اجازت ورکړیو ځکه د سقای په حاجیانو باندې د اوبو د سکلو ذمہ داری دا دغه وا حدثنا یحیی ابن موسی حدثنا محمد ابن بکر اخبرنا ابن جریج اخبرنی عبید الله عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم اذن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکړیو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اجازه طلب کړو د نبی له صلوات و سلام نه لیبیت بمکه چې غشپتی رکی په مکه کې لیالی یمنن د منا په دغه شپو کې من اجل سقایته د وجه د سقایې د هغه ذمہ دارۍ نه د وجه د دینه چې هغه په حاجیانو باندې وبس کوي فاذن له نو نبی له صلوات والسلام هغه له اجازه ورکړه چې کې دې مشورو نو کچرته دې نه وي نو بیا د د لاندې چې کم کسان کار کوي نو شاید چې هغه لکه هغه سکار نه کو کوم مزدوران چیو قد تابعه ابو اسامه وعقبه ابن خالد و ابو ضمره د دې محمد ابن عبد الله ابن نمیر د متابعت ابو اسامه عقبه ابن خالد او ابو ضمرم کړي دي باب رم یل جمار د دې زینا د لس ابواب دي په دې لس ابوابو کې د جمراتو د اشتو کم چې دا درې جمرات دي جمره صغرا ده جمره وسطا ده او جمره کبرا ده نو د دې دریو جمراتو د اشتو دغه بیان دی جمار دا جمع د جمرتون دا او جمره کانی ته وی په دې ځکه مراد د دینه کوم چې هغه د کاڼي د اشتو د هغې ځای دی عام طور باندې به دې تم دغه رمی وی رمی اشتو ته وی رمی الجمار د کانو هغه اشتل دی باب کې دا چې کوم د لس ابواب دی د دې هغه خلاصه هغه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په یوم النحر باندې کله چې داسې د مزدلفین دغه تراته مینا تراغه نو په مینا کې د درې جمرات دي لومبه جمرا د چکم عام طور باندې جو تخلق دا ورکوټه شیطان دا درمیانه او دا لیکن په احادیثو کې د دې لپاره یو خو اصطلاح د جمراتو استعمال شوی ده نو کوم چی هغه ړومبنی راځی نو هغه الجمرة الصغرا دی دویم الجمرة الوسطی او دریم الجمرة الکبرا یا دی ته جمره اولا ثانیه او ثالثه هم وی په یوم النحر باندی په لسم ذوالحجه بانی چی ته راځی داسی نو دا ړومبنی دو جمرات دا بپریدی ځکه دا اشتل ندی په لسم ذوالحجه بلکې په دریم نمبر باندې چې کوم الجمره الکبرا دی جمره عقبه چې ستوي نو صرف داغي اشتل دي او به داغي نه بعد ذبح دا داغي نه بعد حلق دی او داغي نه بعد به طواف زیارت دی په دې نورو تاریخونو باندې په یو لسم باندې او په دولسم باندې او تر دې چې بیا په دیارلسم باندې او بیا د نبی علیہ السلام سنت طریقه هغه د زوال نه بعد دا درې جمرات په ترتیب سره ایشتل دي ړومبه با جمره اولا اولی کم ته چې ورکوټه شیطان وای بیا ورپسې جمره ثانیه ده درمیانه هغه به اولی او بیا جمره عقبه او جمره کبرا هغه به بیا په دریم نمبر باندې د زوال نه بعد اولی هر یو جمره چې دا نو دا وکانی هغه اشتل دي او د هر یو کانی سره یا الله اکبر یا باز روایتو کې بسم الله الله اکبر د هر یو کانی اشتو سره دا کلمات دا به ویل کیږي پدې کې بیا سنت طریقه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په دې نور ورځو کې په یو لسم او دولسم کې کله چی دا لومبنه جمره د ایشته دا جمره اوله جمره صغرا دا چی ایشته دی نو دا غې نه بعد بیا لګوند مخ کې شوه دی یعنی د دوانو جمرو منځ کې نو خودی جمره اوله ته نږدې نو بیا په هغه ځای کې ولاړ دی او خه طویل دعاګانې هغه غوښتي دي تر دې پورې صحابه کرام وایي چې دومره اوږده دعا یې غوښتې ده لکه دې دوران کې چې لکه سړی سوره بقره هغه ویلی شي سوره بقره چې یو سړی په تیز رفتار باندې هم وایي نو کم از کم درې پاو وخت هغه پې لګي 45 منټ لکه دا پې ټایم لګي چې هغه بندې تیز وي ځکه کم اس کم 15 20 منټ کې یو پارا هغه ویل کیږي یو خو زمون قاریان دی هغه خو په اواتو منټو کې وي نو کم اس کم په دې 40 45 منټ لګي نو نبی علی السلام د دغه سره اول دعاګانې غوښتي دي بیا چې دویمه جمره هغې ایشتې ده نو بیا لږ معمولي غونتې مخکې شوی دی مخ په قبله او بیا نبی علیه السلام ښې اوږدې دعاګانې غوښتې دي لاسونه یې اوچت کړي دي او بیا چې درېیمه جمره ایشتې ده جمره کبرا جمره عقبه نو د هغې نه بعد بیا راتاو شوی دی واپس خپلې خیمې ته راغلی دی نو دا غ سنت طریقه ده په جمراتو کې دارنګ په جمراتو کې او د دې اشتل دا واجب دي دا ضروری دي او د فقهاو په نسبانه په دې کې نیابتم جایز دي مثلا یو سړی دی هغه بیمار دی او هغه نشي پخوا خو بخیر د رش د وجه نه نشه کیدی لیکن اوس لیکن فقها په دې کې دا وایي چې په دې کې نیابت هغه جایز دی مثلا تبل سړی لا هغه خپل نائب مقررول شي چې هغه ستا په زیبانی هغه جمرات هغه اولی دام جایز ده دا. په طواف کې او په سعی کې یو سړی ستا د طرف نه نیابت نه شي کولی بلکې هغه به په خپله کې که په سورلۍ باندې یا نن په ویل چیر کې کې کې به لیکن پای کې نیابت هغه نشي کېدی او په دې کې نیابت هغه جایز دی باب رمی الجمار د کانو وشتل جمرات وشتل وقال جابر او جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای رمن نبی صلی الله علیه وسلم یوم النحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمی کړي داد په یوم النحر په لسم ذوالحج باندې ضحن په وخت د چاش کی یعنی داسې لسو بجو ټیم کې کړي دي او په یوم النحر باندې رمی دا د نور راختون بعد د طلوع افتاب نه بعد داته د بلې ورځې پوری د د سبا راختو پورې ته کولی شي خو لیکن بهتر او غوره وخت څه دی غوره وخت د نور راختو نه بعد د زوال نه مخکې مخکې دی او بیا د زوال نه بعد دغه وخت تر د نور پریوتو پورې دا پدې کې اباحت شته مباح دی او دا غي نه بعد بیا د شپیم ته وشته شي خو لیکن دومره تاخير اغه نه دی پکار ورما بعد ذلك بعد الزوال او رمی کړي دا پس د یوم النحر نه په نور ورځو کې یعنی په ایام تشریق کې بعد الزوال د زوال نه بعد د جابر دا روایت د په صحیح مسلم کې دا راغلي دي د احناف نه دا یو قول هغه هم روایت کیږي فتح الباری کې ابن حجر ذکر کړی دی چې په یولسم او په دولسم ذوالحجه باندې هغه په کار دا چې یو سړی د زوال نه بعد کې یو سړی دیار لسمې ته ایثار شي کم کې چې قران اجازه ورکړي دی ومن تاخر کې یو سړی غدرې مې ورځې ته ایثار شنو فلا اسماله باغ ګنا نشتا نو کې یو سړی دیار لسمې ته ایثار شو نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ته دا قول منسوب دی چې په دې کې هغه قبل الزوال هم رمی هغه کولی شي یعنی یو سړی که هغه په وخت باندې روزي نو هغه د زوال نمخ کې هم رمی کولی شي لیکن بهتره دا د سنت طریقه دا ده چې په درې مورس کې هم بعد الزوال د رمی وکي حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر عن وبرا عن ابن عمر ته وی اذا رما امامک فرمه خا کله چی رمی ستا امیر کئ ستا امام کئ نو بداغه تابعداری کوا فرمه نو تم رمی په هغه وخت کې کوا یعنی داغه اطاعت کوا او داغه تابعداری کوا فاعدت علیه المساله نو ما پاغه باندې سوال دوباره بیا وکړه نو قال ابن عمر ویل كنا نتحين او منګه چې منګ به انتظار کو انتظار بم کو د وخت فاذا زالت الشمس رمینا نو بس کله چې به زوال د نور اوشو په دې نور ورځو کې یوم النحر نه علاوه چې دا کم ایام تشریق دي نو کله چې به زوال د نور وشو رمینا نو موږ به په هغه وخت یعنی ماسپخین وخت چې کله داخل شي رمینا نو موږ به په هغه وخت کې رمی هغه کولا خپدی کې که بنده وګوري نو سائل ته پوس کړي دي چې زکل رمی د جمار وکم یعنی دا مفتی به دا ګوري د چانه چې ته پوس شوي دي عالم به دا ګوري نو ضروری نه ده چې ګینه په هر خبره کې یو مسله بعض اوقات داسي یو سړی تانه تاسو کی موږ مخکې په دې باب کې دا ویلو یو سړی تانه تاسو کی بستا غلا سچ د قران او د حدیث مطابق جوابي اغولته ورکول شي لکه دلته ابن عمر دل نه د قران سره آیت جواب ورکړي دی او نه له حدیث کله چې ستا امام رمي کوي بس امیر داغه تابعداری کوه ځکه هغه څه خلاف سنت کار خو بنه کوي بس چې هغه څنګه کوي تم هغه سې کوه نو بیا یې په سوال را معاد ک نو بیا یې ته ویل چې موږ به انتظار کوو کله چې به د ماسپخین وخت داخل شو زوال د نور به وشو نو موږ به په هغه وخت کې رمی هغه کوله باب رمی الجمار من بطن الوادی مخکې خو په دې ځای کې دا سی وچی دا جمرات دا خکتا په دی د وادی په دی خېټه کیو خېټه کې مطلب دا شي دا سی د دو غرونو منس کی کم چې دا اوار زیو لاندې زمکوا نو دا پاغي بانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی د غر نه نه دی اشتی ځکه دې سره خوا کې غرونه وو د غر نه نه دی اشتی چې په لوړه ولاړ دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشتی دی بلکې لاندې د د دې غرونو منځ کې چې دغه اوار باندې ولاړ دی پزمکه باندې ولاړ دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمرات هغه وشتی دی نو ځکه وی چې من بطن الوادی باب رمی الجمار من بطن الوادی د جمرات وشتل من بطن الوادی د وادی دا غخیټه نه یعنی د وادی دا غلان دی طرف نه د لاندې طرف نه چې ته پزما کو دريږي او چې دا کم دا جمرات تی چې دا ولي د دې باره کې عام طور باندې دغه مشهور ده مستدرک کې دا روایت هم راځي مفسرین هم ذکر کړی دی چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کله حضرت اسماعیل علیه السلام هغه ذبح کو نو ابلیس ته دا وسوسه چولی نو اول ته په دې یو ځای کې راوته دی نو په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام دی په ده باندې لعنت ویلې دی او دی په کانی باندې ایشته دی او په حدیث کې دا راځي د مستدرک چې ابلیس په دغه ځای کې نه نوته نه نوته نو دی بیا په دې بل ځای کې روته دا چې کوم ځای کې دا بل جمره ده نو الته او ته وسوسه واچوله نو هلته هم په کاڼي باندې ایشته دی او بیا وی چې په وو کاڼو باندې ایشته دی نو دارنګ په دغه ځای کې یعنی ابلیس ابراهیم علی السلام ته وسوسه چولې دي ابراهیم علی السلام هغه په کانو باندې ایشته دي چې ما ته وسوسه هغه مرا چوا نو دا اصل کې دا د هغه سنت دغه احیا ده باب رمی الجمار من بطن الوادی د که جمرات وشتل من بطن الوادي د وادي د غلان د طرف نه چې سړی بره د په غرو نه دريږي اوس خو غرونه ټول ختم شوي دي ټول بس اوار ډاګ دی خو مخ کی لکه دې سره خوا کی داسې غرونه نو یو سړی به لکه د غر نه د غلوړی نه نه ودريږي چې دا غزینا دا چې کمزې کې دا کوی جوړ دی او دغه کوی ته د بره نه کانې رولي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد او دا د چڼي د دانی عمر کانی وی یو سړی چې کله د مزدلفې ناراضي بس دا غزینا یا د لارې نه بند ځان سره راغونډول شي دا تقریبا په 11 ذوالحجه باندې یویش کانی هغه به پکاریږي په 12 ذوالحجه باندې یویش په هغه ورځ باندې پکاریږي نو 21 21 42 او او چې دی نو دا په یوم النحر باندې نو دا تقریبا 49 شو که یو سړی دیار لسمه ته ایثاریږي نو داغه لپاره به یویش نور راغونډي نو دا تقریبا او چې وسړې صرف دا درې ورځې جمرات ولي نو به صرف دا 49 کانی دا به ته ځان سره راجم کی حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي خددی عبدالرحمن نه درایات شو منګه چې کله 1741 نمبر روایت ویلی نو په هغه ځای کې په روایت کې محمد ابن سیرین وی چې ماته د عبدالرحمن ابن ابي بکر د روایت نه د حمید ابن عبدالرحمن غسند ماته ډیر غوړه دي نو په هغه ځای کې ما ویلی چې دا حمید دا د عبدالرحمن ابن ابي بکر زوی دی حالانکه دا سینه ده دوانه بصریین دی د بصری سره د دوانو تعلق دی خو حمید ابن عبدالرحمن دا د عبدالرحمن ابن ابي بکر دا غزوی نه دی بلکې دا ځان لراوی دی عن عبد الرحمن ابن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه د د وادي د لاندې طرف نه یعنی مطلب پازم کولاړو دا غزین رمې وکړه جمرات یو وشتل فقلت ما وتو ویلی عبد الرحمن وی یا ابا عبد الرحمن چې اے دا د عبد الله ابن مسعود کنیت ته چې یا ابا عبد الرحمن اې عبدالله ابن مسعود ان ناسا يرمونها من فوقها خلق چې دی نو هغه د جمرات اولی من فوقها د پاسنا یعنی مطلب دا دی په دغه لوړه باندې ودرېږي او لاندې زمکه ته نه راکوزيږي او د پاسنا غي د جمرات اولی فقال ابن مسعود ویل والذي لا اله غیره قسم په غزاد چې داغه نه غیر بل اله او حاجت روا نشتا هاذا مقام الذي دا اغزه د ودریدو د اغه شخصیت ته نبی له صلوات و سلام انزلت علیه سوره البقره چې پاغه باندې سوره بقره اغه نازله شوې ده ځکه سوره بقره کې د حج زیاتره احکام دي او بالخصوص د جمراتو د اشتو بیانم پکشتا د ایام تشریق وذکر الله فی ایام معدودات غالبا آیت نمبر 201 دی یاد کی الله په غورزو د شمیر کې ایام تشریق کې فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی نو څوک چې تلوار په هغه دوه ورځو کې وکړي په هغه ګنا نشته نو دا هغه ایام تش د جمرات اشتل هغه مراد دي نو دا هغه زید او درېدو دا هغه کس ته دا هغه شخصیت ته چې په هغه سوره بقره نازله شوې ده وقال عبد الله ابن الولید قال حدثنا سفیان عن الاعمش بهذا باب رمي الجمار بسبع حصيات حصاد هغه وړو کې کانی ته وی کم چې تا راغونډ کړی دي رمی الجمار جمرات وشتل بسبع حسیات په اوو کانو باندې هر جمره هغه په اوو کانو باندې ولي ذکره ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى الجمره الكبرى عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه جمره کبرا ته ورسید چې ورسید په یوم النحر باندې نو جعل البيت عن يساره نو دا به اس خدا نور جمرات ته د هر طرف نه اشته شي کم چې جمره اولا ده او جمره ثانیه ده خو د نبی علی السلام په جمره کبرا کې په دغه لوی شیطان اشتلو کې د پیغمبر سنت طریقه دا وا چې جعل البيت عن يساره او به ګرځاو بیت الله عن يساره د ځان نه ګس طرف ته ومنن عن يمينه او منا د ځان نه خي طرف ته یعنی د دې جمرې نه به دسی ودرې ده چې دا ګسه اوګا دا به بیت الله طرف تراله او دا خی اوګا دا به مینا طرف تراله په داسې انداز کې ورما به سبعن او په اوو کانو باندې باغه دا جمره کبرا دا به اشتلا او به به ویلی ها کذا رم الذي انزلت عليه سوره البقره او دغه رنګي وشتل کړي دي هغه شخصیت هغه پیغمبر چې پاغه سوره بقره هغه نازله شوې ده باب من رما جمرت العقبه فجعل البيت عن يساره بازی وی چې دا درې واړه جمرات په دې طریقې اشتل دي خو اصل کې په حدیث کې صرف د جمره کبرا حواله سره دا تسری راغلی دا چې هغه لوی شیطان هغه په دې شکل باندې ولي او نور باقی مانده دا دوانه جمره دا چې د هر طرف نو وشتي که بیت الله د نخي طرف تراته او که مینا د نګس طرف تراتله اس پروا نشتا باب من رما جمره العقبه فجعل البيت عن يساره سوک چې رمی کوي د جمره عقبه یعنی د غلوی شیطان نو ګرځي بزان نه بیت الله عن يساره غس طرف ته یعنی په داسې انداز کې به ودرېږي چې بیت الله غس طرف تراشي او مناتی خي طرف تراشي امام بخاری صرف د جمره عقبی سره دا خاص کړی دی حدثنا آدم حدثنا شعبه حدثنا الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضی الله عنه هغه د عبد الله ابن مسعود سره حج وک نو ویلی د د ابن مسعود يرمل جمره الكبرى چې هغه د جمره کبرا اشتلا بسبع حسيات په وو کانو باندې فجعل البيت عن يساره نو بیت الله د ځان نه غس طرف ته وګرځاو او منای د ځان نه خي طرف ته وګرځولا ثم قال به ابن مسعود ویل هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره دا غزه د ودریدو ده دا غ پیغمبر چې پاغه سوره بقره نازله شوې ده باب یکبر مع کل حصات د هر یو کانی سره به تکبیر وای الله اکبر یا بسم الله الله اکبر فقاله ابن عمر رضی الله عنه عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم د ابن عمر دا روایت مخکی 1751 کې را روانوم دی حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر حجاج ابن یوسف هغه په منبر باندې دا خبره کوله چې دا د سوراتونو نمونه دا د سینې دی ویل پکار چې سورۃ البقره د غوا سورته یا سورۃ النساء د خزو سورته دا سینې دی ویل پکار یا د سورة الانعام د چارپایانو سورت داسې نه دی ویل پکار بلکې په دې کې یو یو ګونه په دې کې بی ادبی ده نو دا خبره چې کله دغه ته وشو ابراهیم نخعی ته ابراهیم نخعی تابع ته وشو نو هغه پاغه رد وکړ چې حجاج هغه په ادب سو پويږي او ادب کچرته دی کې ادب وي نه ابن مسعود صحابه کرامو ایب دا خبره نه ځکه ابراهیم نخی د ابن مسعود شاګرد دی نو غیب لکه دا اصطلاحات او دا د صورتونو نمونه په دې طریقه باندې نه ویلې بیا بلکې په حدیث کې نبی له صلوات والسلام خپلم فرمایي لکه حدیث د مسلم کې راځي چې اقرأو سورة البقره سورة بقره وای نو دارنګ نور روایتو کې صورت راځي او سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پخپلو په احادیث مرفوعو کې دا راغلي دي حدثنا مس... سمعت الحجاج يقول على المنبر ما د حجاج ابن یوسف نو اوریدل چې هغه منبر د پاسه ویلي چې السوره التي يذكر فيها البقره دا داسې ویل غواړي چې هغه صورت چې پای کې د بقره ذکر دی او هغه صورت چې پای کې د آل عمران ذکر دی او هغه صورت چې پای کې د زنانو ذکر دی دا سی ویل پکار دی د سینې چې سورۃ النساء یا سورۃ البقره اعمش وی فذكرت ذلك لابراهيم ما دا خبره ابراهيم نخعي ته ذکر کړه نو هغه ویلي حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه چې هغه د عبد الله ابن مسعود سره حين رما جمره العقبه کله چې هغه جمره عقبه هغه اشتلا نو فاستبتن الوادي نو هغه د وادي د خېټه ترا کوشو یعنی د اواری ترا کوشو برننیشت د لوړې نه چې داسې په لوړه ودرېږي حتی اذا حاذا بالشجره تر دې کله چې هغه د دې ونې سره برابر چې دغلت به ونه و تر دې چې کله دې د دې ونی سره برابر شو نو اعترضها نو دا د دې جمره عقبه د دې مخ ته شو د دې مخ ته شو یعنی دا چې په پلنو باندې ځکه دا اوس خو خیر وګت دیوال دی نو هغه ته داسي مخې ته شو په پلنو باندې شو فرما بسبع حسيات نو هغه اوويشتو په اوو کانو باندې يكبر مع كل حصات او د هر یو کانی سره به تکبیر ویلی امام بخاری هم په دې باب تړلې دی او ثم قال او بیا او فرمایل من ها هنا په دې ځای باندې والذي لا اله غیره او قسم مې دې وي په هغه ذات چې د هغه نه غیر بل اله نشته په دې ځای باندې قام الذي ولاړو هغه شخصیت نبی علیه الصلاۃ والسلام انزلت علیه سوره البقره چې پاغه سوره بقره هغه نازله شوی و باب من رما جمره العقبه ولم يقف په دې باب کې امام بخاری د ابن عمر دا روایت دا د مخکې باب کې را روان دی څوک چې جمرۃ العقبه هغه اولی ولم یقف او بیا د دعا د پاره ایثار نشي ځکه نبی علیہ السلام د جمرۃ العقبه د پاره هغه چیشته دغه نه بعد بیا دعا د پاره نه دی ولاړ بلکې بیا په يوم النحر باندي په دغه نورو افعالو کي مشغول شوی دی او په دې نورو ايامو کي واپس خپلي خيمې او خپلي ديرې ته راغلی دی خه احناف په دې کي قاعده دا ذکر کوي چې د کمی رمی نه بعد رمی وي نو په هغه ځای کې به دعا کې یعنی د لومبنې په دې نورو ایامو کې د وړو کې شیطان نه بعد چونکې د بل جمرې د هغې رمی پاتې ده نو دلته به دعا وکي به د جمره وسطا جمره ثانیه دا غین بعد د جمره عقبه دا غیر می پاتې دا دا غین بعد به دعا کې او د جمره عقبه چونکې دا په دریم نمبر باندې راځي نو چونکې دا غین بعد بیا د بل جمره رمی نشتا نو دا غین بعد دعام نشتا نو احناف وی چې د کمی رمی نه بعد رمی وی نو پای کې دعا شته او چې د کمی رمې نه بعد رمې نه وي یعنی د کمی جمرې د رمې نه بعد چې رمې نه وي نو د هغې نه بعد دعا هم نشته جمرې عقبې نه بعد چونکې د بل جمره نشته نو دې وجې نه هلته به دعا دپاره نه ایسارېږي باب من رما جمرت العقبه ولم يقف سوک چې رمی د جمره عقبی او کی او د ایثار نشي دعا تا قاله قاله ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا رمل جمرتين یعنی په لوړه دی نه ودریږي ويسهل او په اوار زمکه دی ودریږي دعا ته چې خه په اطمینان سره دعاګانې وغواړي دغه سنت طریقه ده خیر اس خټول اواره ده حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا طلحه ابن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا چې د ابن عمر با اشته هغه چې کوم نږدې جمره ده دنیا نه مراد دلته هغه نږدې مینا ته ځکه مینا نه چې سړی راځي نو اول دا لومبنه شیطان دا راځي الجمره الاولى چې کوم دی ایت الجمره الصغرام وی په هغه نرمه ځمکه به ودرېده یعنې په هواره ځمکه به ودرېده او فیقوم مستقبل القبله او وبه درېده مخ په قبله باندې فیقوم طویلا او ښه اوږد به ولاړو ما سو ویلې چې په روایاتو کې یعنی د سورۃ البقره په مقدار باندې بده ولاړو او دعاګانې به غوښتلې فیقوم طویلا لیکن خلقنا دا سنت پاتې شوی دی لږ سات د پاره هم دعا ته نه ودرېږي لا پاتې د سوره بقره په مقدار باندې فیقوم طویلا نو بیا او بدرې د طویلا ډیر سات ويدعو او دعاګانې به غختلی ويرفع يديه لاسونه به اوچت کړیو او ثم يرمي الوسطى او بیا به هغه جمره وسطا هغه به اشته ثم ياخذ ذات الشمال او بیا به واغست لګس طرف مطلب دا دی دا ړومبنې چې به وویشته نو لږ خي طرف ته بشه او مخ په قبله به ودرې د دعاګانې به غوښتلې دویم چې به وویشته نو بیا به لګس طرف ته شه فیستهلو فیستهلو نو بیا به لګ نرم طرف ته شه مطلب دا د پاوار از مکه به ودرې ده ويقوم مستقبل القبله ځکه هغه وخت کې لکه دا لوړی دا ډېری وي هغه جمرة العقبه، جمرة الکبری، هغه به وویشته، من بطن الوادی، د وادۍ د خېټې نه، یعنی د لاندې طرف نه، یعنی بره به په غر نه وو ولاړ، په لوړه به ورته نه وو ولاړ، ولا یقف عندها او د هغې سره به نه ودرېده د دعا دپاره. ثم ينصرف او بيا به راوګرځيده او ويل به يې هکذا رأيت النبي صلی الله عليه وسلم يفعله همدغسې ما د الله پيغمبر ليدلی و چې هغه به داسې عمل کاوه. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى د دې دوو جمراتو سره کوم چې جمره صغرا ده کوم چې مینا ته نږدې ده لومبنۍ جمره او چې کومه درمیانه ده دویمه ده نو دې سره به رفع الیدین کې مطلب د دعا د پاره به رفع الیدین کې دواړه لاسونه اوچتول په نيز د اغړمبنې جمره کم چې مینا ته نږدې ده او کم چې هغه درمیانې جمره ده اغه سره د دعا د پاره لاسونه اوچتول حدثنا اسماعیل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کان يرمي الجمره الدنيا عبد الله ابن عمر هغه به یشته هغه مینا ته چې کوم نږدې جمره ده هغه به یشته بسبع حسیات په اوو کانو باندې او تکبیر به ویلی د هر یو کانی سره ثم يتقدم بیا بلغ وانت مخک شو نو فیسهل نو لګ اواری او نرم زمکه ته بشو کذالک همدغه رنګي فیاخذ ذات الشمال خو لیکن لږ مخکې به شي او لږ ګس طرف ته به شي فیسهل او په نرمه ځمکه باندې به ودرېده په اواره ویقوم مستقبل القبله او مخ په قبله باندې به ولاړو قیاما طویلا ښه په اوږدو قیام سره چې د سوره بقره په مقدار باندې دعاګانې به غوښتي او لاسونه به اوچت کړیو او بیا به اشته الجمره ذات العقبه اغه جمره عقبه جمره کبرا کم چې غټ شیطان دی من بطن الوادی د وادی دا غلاندې طرف نه ولا يقف او د دعا د پاره به بیا نه ودرېده او بلکې را واپس کېده او ویل به هکذا رأيت النبي صلی الله علیه وسلم يفعل هم دغه رنګ د الله د پیغمبر به هم کو ماغلی دلیو باب الدعاء عند الجمرتين دا لاسونو چتول دا د دعا د پاره دی اصل کی د دې دوو جمراتو سره جمره صغرا سره او د جمره وسطا سره وقال محمد حدثنا مح... حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول دې کې ګوره زهري دی حالانکه زهري تابعي دی نو دا روایت یعنی داسې مرسل دی ځکه تابعي ډایرکټ پیغمبر نه روایت کوي خو لیکن رستو امام بخاری مخکي په د روايت په اخره کې زهري بیا سند پوره کړی دی دا د محدثینو مختلفې طریقې کله غي سند مخکې ذکر کی روایت رستو کله اول خبر او کی سند سره بیا رستو ذکر کی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا رمل جمره التي تلی مسجد منن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې باغه هغه جمره هغه به ایشتله چې هغه د مینا هغه جمعات ته مسجد خیف ته نږدې دی یعنی جمره صغرا کوم چې د لومبنه شیطان دی چې کوم مسجد د مینا هغه جمعات ته نږدې دی مسجد خیف ته نو کله چې به هغه ویشته ایشته به نو يرمیها بسبع حسیات نو هغه به په وو کانو باندې ایشته یکبرو د سوره بقره په مقدار باندې نور روایتونه پته لګي ثم ياتي الجمره الثانيه او بیا به دی دویمه جمره هغه تراغه نو هغه به اوشت په وو کانو باندې او تکبیر به ویلې کله چې به رمی کوله په کانی باندې هر کانی سره به تکبیر ویلې او ثم ينحر ينحدر ذات اليسار او بیا به کوس شل غس طرف ته یعنی لګ اواره ته بشه مما یلی الوادیه چې هغه دی وادی ته بنزدیو یعنی لګ غر ته بنزدیو فیقف مستقبل القبله او او بدرې د مخ په قبله باندې په داسې حال کې چې دوانه لاسونه به اوچت کړیو دعاګانې به غختلی او بیا براغه الجمره التي عند العقبه هغه جمره عقبه ته براغه او دې ته عقبه اصل کې ځکه وایي چې دلته دا یو غاټي وا غاټي وا نو دا دغه د غرونو منځ کې وا نو دی وجه نه دی تاغه جمره عقبه وي اوس خپل ته یو غرم نشتا عند العقبه به جمره عقبه تراغه او جمره کبرا ته به راغی نو هغه به وویشت په اوو کاڼو باندې او تکبیر به ویلې د هر یو کاڼي سره او ثم ينصرف او به د هغه ځای نه به راوګرځېده ولا یقف عندها او د هغې سره به د دعا دپاره نه ایسارېده زهري وایي چې ما دا روایت د سالم ابن عبدالله نه یحدث بمثل هذا چې هغه هم په دې طریقه باندې هم د دې پشان روایت بیان کړی دی د خپل پلار نه او هغه د نبی له صلوات والسلام نه او ابن عمر به هم داسې عمل کو باب الطيب بعد رمي الجمار دا اخیری باب دی د رمي الجمار نه لسم باب دی پدې کې دا ذکر کوي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق چې د په یوم النحر باندې د جمره عقبی د اشتو نه بعد او دارنګ د حلق نه بعد د سر د خرولو نه بعد ستا د پاره خوشبو لګول هغه جایز دی او کنه قبل الافاظه د طواف زیارت نه مخ کی نو بالکل دا جایز دی سیوا د زنانو نه چې د زنانو سره نزدېکت دا د طواف زیارت نه بعد جایز کیږي په دې کې د فقهاوو چې کوم دوه اصطلاحات دي یو ته وایي تحلل اول او دویم ته وایي تحلل ثاني تحلل اول دا چې کله ته رمی د غټ شیطان ولي جمرۃ العقبه په لسم ذوالحجه باندې او دا غې نه بعد بیا حلقو کې دا قرب ذبح او کی او حلق کی نو په حدیث کې راځي د د ترمذی او د ابو داود فقد حل لكم كل شيء الا النساء هر یو شی تاسو د پاره حلال شو سوا د زنانو نه دیتا غ تحلل اول وی د دې وجنه په دې وخت کې خوشبو لګول دام جایز دي څنګه چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دی روایت کې راځي په دې باب کې او چې کله به سړی طواف زیارت کی نو طواف زیارت نه بعد بیا هغه ټول ممنوعات د احرام هغه حلال شي نو باب الطيب بعد رمي الجمار خوشبو لګول پس د د جمره عقبی د ایشتو نه بعد والحلق او د سر د خرولو نه بعد قبل الافاضه د طواف زیارت نه مخکی حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وکانا افضل اهل زمانه او د عبد الرحمن بن القاسم د خپل زمانه غوره انسانو او فقيه انه سمع اباه چې د د خپل پلار نه چې هغه قاسم دی دا غنه واوریدل وکانه افضل اهل زمانه او دا قاسم دام د خپل زمانی او غره انسانو یعنی پلار او زوی دواړه یقول د بویل سمعت عائشه ما د عائشه رضی الله تعالی عنها واوریدل چې عائشه رضی الله تعالی عنها به ویلي طیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د پیغمبر د پاره ما د الله د پیغمبر لا خوشبو لګولې وا ما غلا خوشبو لګولې وا بيدي هاتین په دې خپل دوانو لاسونو باندې په دې خپلو دوانو لاسونو باندې حين احرم کله چې نبی له صلوات والسلام احرام چو نو د احرام دا چولو نمخ کی د تلبیه د ویلو نمخ کی ما د نبی له صلوات والسلام خوشبو لګولې و اگر کبه داغي هغه خوشبو هغه که که باد کی د احرام په حالت کی محسوسیږي پروا نشته خو د احرام د اچولو نه مخکې سړی په خپل بدن باندې خوشبو استعمالولی شي ولحله خا او د احرام نه د وتو په وخت کې حين احل کله چې هغه د احرام نه حلال شو قبل ان یطوف، مخکې د طواف زیارت د کولو نه، د نبي علیه الصلوة والسلام لپاره ما په هغه وخت کې هم لکه ما خوشبو لګولې وه، وبسطت یدیها او عائشې رضی الله تعالی عنها دا خپل دواړه لاسونه دا یې کولاو کړل او دا یې دواړه خواره کړل چې په دې لاسونو باندې ما د الله د پیغمبر د پاره دا د تاکید د پاره وي د تاکید د پاره وي چی ما په دی لاسونو بانی هغه کړی دی په دی روایت کې چې دا کوم عبدالرحمن ابن قاسم دی اصل کې دا قاسم ابن محمد ابن ابي بکر دی یعنی دا عائشه رضی الله تعالی عنها دا غي وراره دی قاسم ابن محمد ابن ابي بکر قاسم وراره دی او دا عبدالرحمن چې دی نو دا دا قاسم زوی دی نه دی گویا کې